چې تکرار چې کمونو د الله څخه شوی راغلو نو یا به تاکید د پاره یا به د غیر تاکید د پاره لکه غیر تاکید د پاره نو بیا به خال نو یو مستثنا مفرغه او یا غیر مفرغه و که غیر مفرغه و نو بیا به خالی نه یا به چې کمندنو تقدیم د مستثنیات په مستثنا منه راغلی یا نه که تقدیم د مستثنا په مستثنا منه څه شوی راغلی دا ټول مستثنیاتو کې چې کومه نسب سو واجب او کچرته کې چې کومه تقدیم نه راغلی بلکې مستثنیات ټول مؤخرو په چا باندې مستثنا منه باندې نو بیا به خالی نیوي یا به کلام موجبي یا به کلام غیر موجبي که کلام موجبي نو ټول منسوب کا ټول سکا منسوب کا ټول بس منسوب خبره باندې پوه شو کلام سوي موجبي لکه قامو الا زيدا الا والا عمرا الا بکرا او که کلام غیر موجبو کلام سو غیر موجبو نو یو کې یو یو مستثنا کې بلا تعین دا سې کار وکړه چې پای کې کم بغیر د تکرار نه یو کېدل لکه کدی دا کې مکرر نو صحیح شو یو کې هغه وکا او بقای کې چې کمونو نه صاحب بقای کې څه شي نه صاحب ته ګوره ما قامو الا زیدن الا عمرا الا بکرا دا الا لکه مکرر نه دی ما قامو الا زیدن دې کې ته کمندونو که تاسو خیالونه اختیار د بدلیت او جواز د نسبو ما قام الا زیدون کنه ما قام الا زیدون دا پکې اولا وا هغه کې سو او الا زیدن پکې جایز دا پکې سو صحیح شو کنه یو مستثنا منه له دا حکم ورکا کله بدلیت ورکه درته صحیح شو او کله چا ورکه د نسب ورکه جوا سن او بقای ټولو کې نسب وای بقای ټولو کې وای نسب لکه ما قامو الا زیدن الا عمرو الا بکرن یا که ټول منسوب وای الا عمرن الا بکرن خدا یو به کې منسوبي بنا بر جواز او دا نور به منسوبي بنا بر وجوب پوه نه شوي کنه پوه نه شوي ایوان سب لتاخیر واجئ بواحدی منها کما لو کان دون زائدی تاخیر په صورت کې نه صبر کا په کلامي موجب کې کلامي څه کې موجب کې او که غیر موجب واجئ بواحد منها صحیح شو کنه راوړ یو د مستثنیاتنا کما لو کان دون زائدی لکه چې لا زائد لو کان دون زائدی کچرته دا زائد الا وسره دا وسره نی لکه کلم یفو الا امرؤ الا علی وحکمها فی القصد حکم الاولی لکه وفا نه د کړي پرواله نه د کړي الا امرؤ الا علی مګر یو سړی دا اوس کوم امرون مرفوع شو کنه صحیح شو کنه بنا بر بدلیت او دا بل کې نسب وایا او حکم د دې مستیاس نه تو په قصد کې حکم دا اولی یعنی لکه څنګه چې هغه مقصود نه دام سي مقصود او دام خارجي واستثني مجرورا بغیر موربا بمال مستثنم بالا نوسبا ولی سوا سوان سوا این جالا علی الاصح مال غیر جوعلا دا بل قسم ذکر کړي چې هغه مستثنا مجرور وا مستثنا سوا چې کله غیرو راشي کنه مستثنا واقع شي پس د چانه غیرونه داسي مجرور جان القوم غیر زید خدا ټیک شو هغه خو مجرور شو خو د غیرو اعراب بسی د غیرو اعراب باغی چې کم د مستثنا په صورت دی الله کې په نو شي کنه چې کوم د چا د مستثنا په صورت د چا کې الا کې کدی ځای باندې الا وي د غیرو په دسوي د په دې مستثنا به سه عرب جاری کیده نسب بو سیدا ک بدلیت بو کومره بل حسب عامل بو بچ څنګه هغه کنه نو د قشن بسو کی غیرو پوه نه شوي لکه جان القوم جان القوم خیر زیدین دا الا زیدن به کنه الا سبو زیدن د غیره غیره په چاله راوړه به الا لراوړه د الا د مستثنا غچاله راوړه غیره لا غیره منصوب سکا صحیح شو ما رايت غير زيدنا صحیح شو کنه مستثنا مفرغه ده کنه ما رايت الا زيدن بو کنه زيدن باندې وسراتو نسب نو زيدن خصوص شو مجرور شو د غیرو د اضافت د وجنه او غیره چې کومه منسوب و ده رايت باندې مورب الحسب او په دې پونه شوي چې د غیرو له اعراب ورکړې شوی په هغه قسم د اعراب سره چې مستثنا د الا باندې ور ورکول شو صحیح شو کنه چې په صورت د مستثنا کې په الا کې په صورت د الا کې په مستثنا باندې کې اعراب څه کېدو جاری کېدو اق اعراب په چا جاری کی په غیرو باندې ولی سوا سوان سوا ان اجعلا على الاصح ما لغير جوعلا بل چې کمونه چې مستثنا دا غین رستو سره راځي مجرور سکی راځي مجرور سکی راځي صحیح ده کنه نو هغه یو د غیرونو رستو راځي بل له سوا او د سوا ان سوا کنه نو که مقصوري که ممدودي دا غي نه رستوم چې کمن مستثنا سره راځي مجرور ټیک شو مستثنا خو مجرور شو خو په سوا باندې به سیراب جاری کی سوا باندې با دې کې دوه قول دي یو قول دار چې دا منسوب دی بنا بر ظرفیت بس همیشه یا حالیت په دې منسوبي خو مقصور د نخکاری به نه خو منسوب به وته وایي ناظم سیبوی اصح قول دا دی کنه څنګه کول اصح اصح قول دا دی چې دا سیوا چې دی کنه دې هم وګرځوه ته چې کمندونو په شان د غیرو شان د چا غیرو یعنی معرب وګرځاو په اعراب د مستثنا سره په صورت د الا کې چې په صورت د الا کې مستثنا باندې کم سو اعرابو نو اخو بچا باندې وي سوا باندې ولی سوا صحیح شو چې سیون شي ولی سوا سون دې کې د سین سو په کار دی کسرام جایز ده او د سین زمم سره جایز دا دواړه صورتونه د چا دي د مقصور او سوا دا صورت د چا دي د ممدود اجعل على الاصح وګرځوا ته په اصح قول باندې ما غ حکم چې لغیرې چې ګرځول چاله غیرو لره ګرځول شي یعنی حکم د غیرو حکم د سوا او د سوا دی د خلانا او د لا یکونو نرستو چانه لا یکون لا یکونو لا یکونم د اعداد د استثناء نه غیر متصرف نه دي کې به تصرف نه کیږي لا یکون دقه شانته به مفردي او مستثنا او مستثنا من هو اتیا سو زر ډیریږي کمیږي هر څه چل چکی که خزی کیږي که سړی کیږي خو لا یکون بنه بدلی صحیح ده کنه لا يكون غیر متصرف لا يكون د اداتو چانه ده استثناء نه صحیح ده کنه او ورپسې چې کومو خلام د چانه ده ادات استثناء نه ده او لیسم د ادات چانه ده استثناء نه جان القوم ليس زيدن ليس زيدا يا جان القوم خلا زيدا او جان القوم لا يكون زيدا پونه شوي کنه ليس او لا يكون کار خو آسان دی چې دې کې کم زمیرونه دي صحیح شو نه غد دي اسمونه شو ار دې شو اسمونه شو او چې کوم ورپسې د نه عادت منسوب شو هغه مستثنا چې کوم نه منسوب شو بنا بر خبریت جار القوم ليس زيدن کنه جار القوم لا يكون زيدن دا منسوب شو بنا بر شي خبريت چې دې کې کم زمیرونه دي نو هغه دې چا تراجي دي هغه دې کې یو تراجي دي جان القوم نه ټول قوم نه نو په قوم کې چې کم درو یو ته سره یا بعض القوم ته سره راجي دي یا یو جائی ته سره راجي جائی کا چا دا جان القوم راغه ما ته قوم صحیح ده کنه خو خلا زیدن لیسا زیدن چې نو راتون کې د دې نه زید چې نو باز د دې قوم نه سوکو زید پرې پوه شوي خلا کې خلا کې چې کم ضمیر د ناغه وسی شي فاعل شي او دا زیدن به مفعول به شي زیدن به څه شي مفعول به شي دې کوم ضمیر یا راجع دی جائی ته یا بعض القوم ته یا چې کمن خپل مصدر ته وقت خلوه مان زیدن اوس دا خبره شو دا خزان له جملې شو کنه دا د ما قبل لپاره څه واقع شوی دی ليس زیدن لا يكون زیدن او خلا زیدن دا د ما قبل لپاره څه واقع شوی دی دا حالونه دي څه شي جان القوم حال كونهم څه شو کنه جان القوم حال كونهم او خلاک یو قول دام چې دا ظرف ته څه شي دی ظرف وقت خلوهم وقت خلو دا یو شعر کې دا ذکر کړي نو واستثنی ناسبا بلیس لا ته استثناء کوا فالکون ساکت تنسب ورکون کې بچا سره فلیسه سره او په خلا سره و بی عدا دا عدا ټکی وګره نه پاتې شو دا قیاس کا په خلا باندې او په عدا سره و بی یکونو بعد لا خو په هغه یکونو سره چې پس د چانه الله نه یعنی لا به شوی داخل شوی واجرور بسا بقی یکونو ان تريد وبعد منصب وانجرار قد يريد کمالان دي یاره د لیکونو نه مخکې کم ټکی و دوا خلا او عدا خلا او څه عدا نو وجرور به سابقه یکونو ان تريد کله اراده کنا نو په دې یکونو نه چې کم دوه مخکې نه دي په دې سوم ورکا جار ورکا مستثنا د دین رسو سوم راځي وجرور هم راځي جان القوم خلا زیدین او عدا زیدین ولې باو تا مقاف لام واو منذ خلا رب حاشا من عدا في عن على حتى عدا عدا دا د حروف جاره نوم دي کنه چې کله دا د حروف جاره نشي بیا به کوم په سیمه مستثنا سره راځي مجرور راځي او دای کله کله دا چې میم زرما بیم شي داخل شي لکه جان القوم ما خلا او جان القوم ما عدا نو قانون دا دی جمهور دا وي چې دې سره مم زرما راغی کنه دا بیا دا نست په فعلیت کې نست په چا کې فعلیت کې بیا دی افعال شو ځکه ما مزری په فعل څه کیږي داخلي په حرف جر نه داخليږي نو ورپسې بر دې همیشه د پار سره راځي منصوب راځي اته په کلاوی کله کله دې په سم مجرور څه کیږي راځي نو بیا ما زائد دی یو ما مصدریه نی ما او بیسی نو جان القوم ما خلا زیدن نو اوس میم درما به داخل شو نو اوس دا وګرځو په تعویل چا سره مصدر سره او دې سره وخت پټته نو جان القوم وقت خلوهم عن زیدن او جان القوم وقت عدوهم عن زیدن په وخت تجاوز دې کې د زید نه یعنی زید پکې نو په دې جایانو کې جر په کوم کله کله څه شوی دی وارد شوی دی هو حيث جرى فهما حرفان كما هما ان سبا فعلان کله چې ته په دې نورستو مستثنا له څور کې جر ورکی نو دا بیا حروف جار رہی بیا به دا حرفونه او چې کله پیرستو مستثنا له څور کې نسب ورکی بیا به دا سی افعال صحیح شو کنه نو سره دي مجروره او هغه نرسو منصوب هم سکیدا په حاشا نرسو سره دي منصوب راځي خو یو فرق په خلا باندې مم زرما سکې دي شو داخله دي شو په حاشا باندې مم زرما بلو په حاشا کې بل لغتوم جایز دي چې وګد نه کې د الف ټکټ کې حاشا او حاشا په کوم سره جایز دي چې د منځنه الف تم چاپا کې پون شوي نو کا خلا حاشا ولا تصحاب ما پشان د خلا باندې حاشا دې او نه ملګری کیږي د دې سره سوکو میم زرما وقیل حاشا وحشا فحفظهما او ویل شوی د خیرت د حاشام او حاشام نو که یادای نو بد ویني بیا غریب وي فحفظهما دا یو کنزل دي تاسو ته خو زه پرې